ولا اکرنا بن آدم خام خام آدران کردی عزت ممکن بنی آدم جعلناهم قاتبتا برهم وقاجهم زوی کرن دا طول عزت منشی کافر هم عزت منده مسلمان هم ده او خزم ده او بدم ده دا طول کرامت والا ده عزت کرامت کریمانا پتول سکه واټ مراد ومن د دې بعد انکشاف کې بعد ایمان د اون جمع ده نور د باور لکان کې خدي دې لپاره عیسی علی السلام قدر وشي دا لامش دي او د حسن حسین عزت وشي دا بکره د چې پیدا دي بکری دی ولې د شي ایو ما ده کم ناشنا تفسیر مې مګر ده کدا حکمت کې مطلب ده چې کومه وجه ده سمه ستا رکوع نشته وي ثاني نشته ته رکوع کوي نه کوي ولې وجود کې ان سبب انتفاع د غیر خبرې د وجود ته اول نه دي کې درې شو الله پاک د پیغمبر خدا عصمت کوي په خپل توفیق باندې وصل لګي آیت عصمت په توفیق الله او عنایته عصمت دا څه شی نه دی چې طاقت د ګناه نه یو څه دی آیت عصمت توفیق الله او حیاته ځکه چې نعمت زیات دی دا پکې یو د پیغمبر عصمت شو بل الله پاک د حفاظت کوي دا عصمت ذاتي صفت نشو او بیا بل د چا د الله نعمت زیات وي دا اسلام سی وو ځل په دې خو خلافت نه کا موږ څه کوته زیات نه هغه عذاب د سن دی په دنیا کې چاہے کی اس پیغمبر خدا او دا کوشش کو الله په عذاب اوستو دا کوم کی ولا خبره کین هم اکه په یو د باندې کوشش کوي ابي یې پیغمبر کا چې پیغمبر نشان ته لګا او دا وړي پکې صلی الله سننا سنت من سنت من قد سننا بیا مصدر دی او مضاف شوی دی منتا نعامی کی قدر قد شو دغه پیغمبر خدا باندې د تهجد مو لازم نافع بمانا فریتم زایتم دا یو زیات فرض پتا نه هم پنځه فرض دی پتا نه شپږ فریتم زایتم شپږ هم ځان او محمود دې د غزې محمود دې د غزې تعریف کې راشي اسناد بیا د مقام ته محمود څه شو اسناد مجاز شو تعریف وستا کې راشي خدا مجازن تر اته کې اسناد غزې تعریف هم کې راشي چې په کوم کې کولای دا وخت کې چې قیامت شي او خلق نیمه ورځ ولا عزت او حدیث او غد حدیث بخاری او غیر نومه فرمایي نور باندې دي شي خولې براتي د نن وځه پورې په داسې وخت کې وایي رامن دې وکي آدم بابا ته وایي چې اے آدم بابا زموږ دې کوي زموږ ته سره خو جوړ شي کنه دې مقام نه موسی ته براسي زمين بیا محمد صفات رحمت الله د پرې کې د براسمه د جنت دروازه کې یو کړي دې په دې وخت ما ته جوړ شي دا مقام محمود دی او بحمد دې دې په الجنه كلهم بل روایت انا سید ولد آدم والقیام ولا فخر وبی والحمد ولا فخر آج یو پیغمبر په دغرت کې آدم نو سوا زما د جنډې لاندې دي او زه اوله خپل کې ځان اوس مکه شپې دي او په هغه کې خلک به هیبت شي درې دي را به آدم ته تطلع سپارښت کوم طرف ته اما هغه ایمان نه شي نه تاسو کوشي مګر اسو کوئی دا در شان کی وای مدنی ترمو د مدینه بیا مکه ته هم پته مکه په کې درنه کوم دې کو شو ول اظهرو چې خان دی دار اسلام دی کل پکم چې دم نکی او د کوم څه مکان ته امري د سندا ټول پکې دنه مذاکره شو سبحان الله اتباع اقرار کوي او چې امور او رقا دا علاج کوي نام اختلاف العلماء کو فیری کوم په خوف کې چې ما یتن صفه دا یو قسم مسله وارجوا چې دې یو شی اسمه الله القرآن نه دې کوم یو چې بیا موږ کوي چې موږ کې حسن اخي مجاهد کوي باندې او حدیث کې او با مالک الا بات بتاجه الكتب الذي لكن الله نور على انا المرضى على وجه التبرك والبركه کلا چې مقصد ګره مضاف کړای او مطلب دا چې مصیبت راشي دا غینه بس مصیبت نه قبل باقی وې دمره چې په ماشومان ته چول او تایید نه چول چې مسلمي دا په دې نشته چې انسان یې چې مسلمي د کچ وای الناس والذي عليه الناس قديما وحديثا في سائل الانصار لكن توجيه التبعيض مما ذكر السائل حذیفه بن یمان کی منکر دی عبد الله بن مسعود کی منکر دی دا چاوی چې هغه وخت خیر چې مرض لږ مخکې ټیک نه دي او بیا چې کوم خلک د علاج او د زمون قائل دي نو هغه په دم کې هم سلوک شرط دي په تعویذ کې هم سلوک شرط که منطق نه نحو جنس او جنس وی نه کله په استقراق کې راځي او کله په عادي کې راځي او کله په عادي کې راځي نه عادي نو بس یو څل کارو کو ما انسان دا کار وإذا مصر الشر كان في وسيلة الشر كان يتوسع دي انتهاي لا ماشي دا جو نورانی او اکثر متکلمین او ظاهر د احادیث وای دا جسم دی ایجاد دی ګن دی لور دی کفن دی دا شی او قرآن کې ساری دی لکه ور چې تاسو کاروي راواله پر څور دی دا نه کنه پر څار کې نه دی دا نه دی په دې کې په هغه کې د ما قبل سره د مناسبت په لحاظ د مناسبت لټي د سوره بني اسرائیل د اسراء شروع په سبحان سره شوی دا او د دې شروع په الحمد سره شوی دا او په قران کې په حدیث کې سبحان الله الحمد لله دواړه نږدې نږدې راځي اول سبحان بیا حمد فسبح بحمد ربک فسبحان الله وبحمده یو مسله دویمه خبره مخکې یو ځل خبره کړې و چې په دې قران کې سلور حسيري سلور یا پنځه په اول ځل چې شروع کوو قران کوله الحمدلله دا حمد عام دی په اول سر کې رب العالمین د دې له سره هم دی چې په دنیا کې خلک پیدا کوي په دې له سره هم دی چې په دنیا کې خلک پاتې کوي بیا وایا په انعام کې الحمدلله دنیا کې خلق پاتې کوي په کهف کې حمد دې په آخرت کې خلق پیدا کوي او په سبا کې حمد دې په فاتیر کې حمد دې چې الله پاک د قیامت کې خلق پاتې کوي دا یو مقوا چې مخکې موږ خبره کړې سوتی به یو بل خبره کړه چې يهودو درې تاسو کړی یو روح د اصحاب الكهف او یو ذوالقرنین د یو جواب وشو په تشین کې او دا دوه جوابو درته شو نه نه نه تاسو درې واه په یو ټول نو لکه دا دغه یو جواب نه شي مثلا کروح خل روح من امر ربي او دا دوه جوابونه شي دي ذوالقرنین شو اصحاب الكهف شو د ځان نه کړو د ځان نه کړو حمد دی الله لرا چې لګي په خپل خاص بنده باندې کتاب عبد مخکې وضول د شری کتاب کامل کتاب بس کتاب دا دی الکتاب کې دا څه شو جنسي کتاب کامل کتاب ولم يجعل لرسول الله له لپاره کتاب عوجا کوواله یو تعوج وي یو تعوج وي پدې پوښي چې پستر غونه معلومي کی هغه ته عوض وي چې پستر غو معلومي کی هغه ته وي عوض د معنا په لحاظ سره معنوي تحریک هغه پکې کامل زیاته پکې شي د نور غلارنه کوګ نه او عوض شي نو پستر ته کوواله وي تیږي او قیما نو دا کړه ما قبر سره ګوي نو څه کوئی تاکید دی کو غواړي په نشته نه یې خته نه چې کو به نه اسو کو یې کړ غواړي د پرد عوج حال کونی قیما بلا حالت کې دې نیغ دی فراوی په سره کون کې دی په تیر شو کتابونه باندې قیما را سال کتب السم شاهدا بصحتها سو کو د خلقو د مصلحتونو تنظیم کوي کې دی لينذرا چې ويري ويري کو لينذرا چې ويري بأسا شديدا د یو مصیبت نه د یو جنگ نه د یو شر نه چې ډېر سخت دی د الله د فعل لپاره علت پیدا شو دا مخکې بحث دی چې افعال د الله معلل دي او کنه دی خو معلل دي یو ځای چې کوم خلک الله فعال معلل نه دي هغه وی دا لام د عاقبت ته انجام راځي ورو او مخکې دې باندې مسله باندې بحث دی چې الله پاک علم لري او کنه نو کدا علت معنا دا وی چې الله په ورته محتاج دی غرض دی پکې د الله نیمګړی دی نشته اکوي چې حکمت او فائدہ پکې دا نشته تاسو علت غیث دی علت قرض دا کوټه مې روکا نو تبکرین وو موږ ته به یخنی و زموږ د مال دی نه و پلان کې شل نه و نو زه نیم ګړو دې ته سوې کړه نو که زمانہ دا چې الله دا وکړو په دې معنی چې الله نیم ګړو نشته اکه پیدا پکشته حکمت پکې دی نشته دا پکې پره نو څوک چې لام د غایې وای نو علت او څوک چې دوی لام د عاقبت وي ابه جنت ویل شي عذاب او من لدو هو چې سا طرف ثابت طرف د الله نه ويبشر المؤمنين خوش خبر کې ایماندار لره هغه کسان چې عمل کوي الصالحات او صالحات او د صالحاتون جمع او صالحاتون د تسو صفت غالبه او صفت غالبه یو چې موصوف پرې ده او صفت ذکر کا هم به موصوف راځي هم په صفت د تسو صفت غالبه لك الاخره الدنيا الدار الدنيا عمل کوي اعمال صالحه او بان لهم اجر ذلك لپاره مستورا بدل دی خو ما کیږي همیشه به وسی کی په دغه مزدوري کې په اجر کې وسی کې وایي ابدا همیشه انتها به نه ابد څه ته وایي چې اخر طرف ته زمانه خط پښې نه غته سوې ابد اول اول طرف ته انتها نه او ویل هکسان چې وای هکسان چې الله زنه اولاد دي دونه زامن دي کوهره ما لهم به من علم الا من فارس علم ولا لابين قلنا اش خبرې کوي کبرت کلمتن غټه دا دا خبره کما خبره چې الله اولاد ولدن دا خبره دا په تعین د مقاله باندې اتخذ الله ولدا دا فاعل د کبرت په تعین د مقاله باندې دا خبره ډیره غټه ده په اعتبار د وینا باندې نو فاعل څوک شو دا اتخذ الله او په تعویل د مقاله باندې او تخرج من افواههم د خلون راوزی حقیقت نه لري ای یقولون الا کذبا نو دی مگر درو ما یقول الا کذبا اوس پیغمبر خدا ته خبره کوي چې دې ډیر زیات مهم دی په تبلیغ باندې په دین بیانولو باندې نو الله په کوته دومره خپګه کومو که خلک ایمان راوړي خیر دی په لعلک شاچتو باقی نفسک قتل کوم کې د خپل ځان باقی من قاتل مهلک نور په کسشته او بقا جار الله د مشروع دی په ویل شي په دې مری کې نه غوږ دې مزي په دې اډو کې نه غیر ته ورسې نه غیر ته بخوي تاسو کو پیق وای ساري چې الوي بخ ابنکو بخوانه چې اډو کې بول کټ کوو کوي یعنی چې کله خلک راشي او تاسو خبرې وکړي او ایمان راوړي نو دا واپسي ځکه نه پس ته خبرېږي من بعدهم تاسو دي دلته ابن مردوان دي عباس عتبه شیبه دي ابو جهل دي نظر دي امیه دي عاص دي اسود دي ابو البختري دي جماعت راغلي نو د پیغمبر خدا سره خبرې وشي د پیغمبر خدا ته خبرې وکړي انکار وکړو پیغمبر خدا خفشو نو ته ځان وځي په قدم د هغي باندې کریمان راوړي په دې حدیث باندې په دې خبره چې قران دی شنه بوټي دي وګوري نعمتونه دي دا ټول پکې الله کا دا موږ ورته دي دنیا کې لنبلوهم تخلق امتحان واخلو آیا په دې مسؤل کېږي او کنه د الله په عبادت مسؤل بلدي المال والموجود في الحياة الدنيا او ليعلموا ايهم چې الله معلومه کی په علم شهودي باندې چې کم یو بری خلقو کې خره په اعتبار عمل امتحان د پاره شي نو هر څه ته خپل عمل مطابق بدل ورکړي شي او د احسن عمل بل تنقل کوي چې عبد الله ابن عمرنا فرمای احسنکم عقلا واورا المحارم الله دا عقل پر حال سره خوي د محرمات ځان ساتي او ذوي په طاعت الله کې سفيان سوي وي احسن دار د دنیا د رغبت شي دا حسن نو قال احسن عمل اشدهم للدنيا تركا سفيان سوي احسن زور دی قناع د دنیا نه په دې پوښي او دا غنوس حسن دی چې حلال مال زیات شي او سر کې په مقامات کې قبیح نه جمع کوي او په حرام مقامات کې خرج کوي دا ټول بغل ام حسبتا آیات غنی ام په معنا المنقطع شو دا خبر پریدو بل خبر کو ام په معنا د بل ا دا پریدا او بل انتقال دی او احسبتا آیات غنی مگر چې اصحاب الكهف خاوندان دغار ورقیمی د لیکل شي خط قانون لاتنا مو د قدرت نه خو نه عجب ناشنا نه دا ناشنا نه دي دین زیات ناشنا نو دی معنا اگر که سراغي خارق د عادت تا خو دور ناشنا نه ده د الله د قدرت دی ناشنا ناشنا خبر دي اصل کې مخکې ماته خبرې وکړي چې درې تاسو ساري کړی یو ته هو دا دی چې ذوالقرنین څوک کم ځای کې دریم ته هو دا دی چې اصحاب الکهف مبارک خبرې کوو دریم ته هو کو دروغ مبارک نو دوی جوابونه دلته دي د یو جواب مخکې ډیر شوی نو دوی اخر یو څه ناشنا واقع ده د قدرت کې د قدرت خو دې ذکر چې ناشنا خو دا هم ناشنا دي ولدین زیات خارق العادت موجود کپ دلته نشي یو کولاو دې په غره کې دن نوی نه غیر ته چې غټ راځي نه غیر سوی کهف وي او چې ورته نه ته سوی غار النقب المتصح في الجبل فإن لم يكن واسعا نه غیر سوی غار پوره ته له جبل او څوک وي رقيم لوح من ذات تختوا دکانو لیکلی شو باج اصحاب الكهف او بیا په دروازې د غار منځ باندې شي خو د شي و نور هم قوال بخشته سکو اصحاب الكهف رقیم نو شي شو سکو اند ځان نه خلق رقیم ولا ځان لري او کهف ولا ځان لري نو د غار ولا غبل کته شروع کوي چې کله حدیث وین نو بل هغه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي په تیر شي تاریخ کې یو درې کسان دي بلار روان دي باران کې راغې نو دی منډه کړی غار ته نو غار ته جلارم د غار خلی له کان را ورته د غرسر ما نو چې راغین کان خلی ته ودرې یو بل ته یې چې ګوره تاسو زموږ کو څه خبر نه بیا دوی کوم کې نشو بل طریقه له مخلاصي نشته دي نو الله تخفل خا اعمال مقامات کوي نو باغې به بچ شي دا قصه نقل کوي اخرج البخاري والمسلم والنسائي ومنذر بن عمر نو یو دعا کړ یا الله تا ته معلومات زما مزدور په فراق باندې دریو په فراق وي او دا ونی نو اورس لاسو او پرې خو ما دا فراق وکړ دا دې خبر راځي ما په غوا یا غانې وغستي راغې ما پسې مخبره مزدور وایي ما ورته دا خو بیا هغه ته زما په درمانی فراق من اورس د دریو بیا ما لا دا غوا والا به راځي شي و چلو کتا ته ویني چې دا کار ما ستاسو راځه یا نه کړې لګي کانه ورته شانتي ابل وی الله زما مور پلار وګړه زبر شپتلم د ګر چې لوفه مې راو یو لار وستو شو را را ما وري بشي او اهل ایال زما په یاد کې دوله جنا ما نه کړو حتی چې مرتا فرقم بدګنم نه چې هغه بایلار کم او بدګنم چې اجه پرم نو دی با محتاج شو له خپل خپل د شوالنا ناس ته حتی صبر عمل وخته ته کوی دا کار ما ستاسو یې نه کړی دی دا ته کاندورم خوښو حتی جسمانی ولیدو دغه ورته شو یا الله تا ته معلومات کی زما ته نور ډېر حکاو ماته او ما ته مطالبه ته دغه ځان انکار خو سره شپره یو تل بل شپشل متر مې حتی طاقت یمون ران وسی ولا ورکړي مقررات خپل ځان چې کیرس ما ته اتق الله ولا تتخذ لا تتخذ خاتم لا الله یریګا وتی مسفرا الا بحق الوتی وانده کې نو کو زم نه کې اوسې ورته سم سلم پرې خوري کدا کار مستره فرق نه لري الله دې سو کوئی دغه واقعات دي سو کوئی دغه جوړ نه شي اصحاب الكهف خواندان د غار او خواندان د تخفیل کلی شي یا خواند د غار باشا چې سوایو او خواند تخفیل کلی شي چې کوم دي دا شو او کهف هغه مخکلار چې موږ کې سوې اس او ناشنا غنو یا اوس کو یا کپا وخت ټکانه ونیول الفتیه تو ځوانه فتیا سیبیا فتاه مفرد شو سوانا ادل تول نقل کوي كانوا شبانا ام ابناء اشراف الروم وعظمائهم زوانان دي د رومیانو عزت من سړي دي داغي بچي او په دې غاړو کې د سرو کړي دي داغي دغه توقونه دي متوقین مصورین بالذات او اختلاسي زوان دي خبره پوښتنه فقال چې مخکې د ما خبره کړې و چې غار ته وځي کنه وځي وای نه مې دا خلل تاسو معلومه څه چې غلط خبرې کوي ما یې غلط نه کوم رهبانیت ان اتلو قران وای ما هم دي دا دې دلو دا خو سره چې مجبور شي مجاهد خوري دا غا دلائل ته کومه یو خبره کړه چې ګفت پاره مت بیا ورولا دا چې مجبور شي پیغمبر خدا هم غاری ثور ته تللی دی وښوی او روح مانی ولا ما درې ورې په غار کې کړی کړی تسافر شو بغداد کې نظر دغه شان چې مصیبت لشي نو خلک په غار کې پټیږي دا بنا اجراء وکړي ورا مثلا مثلا یو بکاوه فقال ربنا آتنا اے زمون رابا راک من خپل طرف رحمتا نو رحمت تنین تعظیم کا یا یو قسم رحمت وحیب تیار کا لنا زمون دفارا من امرنا دا دی عمل زمون چم کافران فی خودو وطنم فی خودو پتوعات ولی کشو رشدا نی غلارو تیار کا زمون دفارا دا دی عملنا نی غلارو یو سره چې واده وکړي په خپل خطه اباهي پر څه شو بنا علی امرتی خیمتن تنبوی جوړ کو نه پکې هدف شي البوی و هر مدري په وګون باندې ان حائل پیدا کړو معنی هم پیدا کړو دم کو لکه څنګه چې په من کې حائل پیدا شي په کهف په غار کې سنین او سو کلنا عددن خواندان تشمیرو وهل د دې په وګون باندې په کوم یو کې په غار کې په کوم وخت کې سوکاله عددن شمیر والا کلمه زوات عددی مصدر شو په تعویل سره یا معدود ثم بعثناهم بیا پورته کړو او ادارم کړو لنعلم چې موږ معلوم کو دا الله علم هم کې موجود دی او چې معلوم شي په علم شوري باندې ايو الحزبين کم په دغه ډول کې یو دلا دقشفه دا افغانان تللی دي او دلته وشي دي او بل ډول د کلی خلق دي چې د کم یو څه خبره کوي احصا یا د ون کې دي نو احصا نو اسمه دغه صيغه د ماضي ده او لما ما مصدر شو او دي قولون کړه امدن احصا امدن لنفسهم یادون کې د انتها د انتها د لوبسو څومره زمان دلته په دې غار کې رکړی دا دغه انتها چا ته خیال دی ایا د دغه طریقې ته خیال دی چې هغه غار کې نوتی دي هغه ته معلومات دي کله کې خلکو ته معلومات نور خپل پکشته وي هاذا قدوم المصري څوک یو ډله پکې ځوانان شو بل پکې بادشاہان شو حاکمان شو څوک وو دا ورسو اسوب یو قوم الکا حزب پای کې جوړل دي لیکي خاص کل جوړل دي خو دې خبر دا د غاورا او د تیخه او یادون کې دي امرن د انتها او د سشي لما لبسو للبسهم د انتظار سم انتظار کړی او زجال تویل احساس تفضیل ډیر یادون کې نحن نقص عليك نبهم من بیان او پتا باندې تسری دی حق او دا بیان د حق سره دی متلبسا بالحق په وسط حق سره دی د نقل کوي ابن اسحاق وغيرها چې خراب اهل انجیل غشر ذکرهونه بدمعشان شو بادشاہان عبادت د بوتان وکول د بوتان په نوم بلالي کولې په دې کې سفالکو د مسیح علی السلام په نوم باندې پاتو او متمسک په بیات الله او توحید ورې او دا کا غلط چا کو بادشاہانو او په دې کې سخت ناکاره دي کیالوس ته یا دقیوس ته د حد نه زیاتې کړو وګورې کولې کله باندې او زیات پتا دې کړو څوک چې مخالف ورته پدین کې او د مسیح باندې ارمو هغه به واجب اور پسې کېدو نه کته وی یا بت پرستی کوا او یا د قتل کوم چې د دنیا د رغبتو خبره لومنه چې با خیر غره کو هغه به وځي په کومه طریقه شو خیر اهل ایمان دی وجل اجساد ولکت کول د دیوال د غرب بنیودی په دیوال باندې خودو په دروازو دې ځوانه جواب کتل او دا لکه مشران نمونه چې دې د دې کړي افسوس یا افسوس کوي او دا د بادشاہ خصوصي خلک پورته شو الله په فریاد وکړو مسعود په منظور باندې په دعاګانو باندې په دغه حالت کې پولیس وربند شو ویني ول په دې سترګو نو کې رواني مخونه په خاور ککړو د هغه بحثن په مکه ورکړو باغی ورته په تاسو شک شوی چې موږ الهو باطلو هم باندې علیکو دا باطل په ځمانه کې او تاسو نه کوي یا به قطر کوم یا به عبارت کوي هغه زمون یو الہ دی دا اسمان او زمون کله د عظمت نه رکړي من دا نه بغیر بل څه نه عبارت کوي بل څه به تقدیم عن تقاس دا خبره شاو کې مکسلمی دا جباری لحاکمه دا درانی جامعه او عزتمن یې میتو بسای یې استر یې بلان کې خار ته زمونه دنیا ته زموږ د پاره کار او تاسو ته مهلت دی په دې وخت سوچ وکړئ ځوانان خلک یې زر من وجلی وي او زر من وجلی ما تاسو سوچ وکړئ په دې کې زه چې راځم داسې وکړم چې هغه لارل دې مشوره وکړه اتفاق وکړو چې ځان سره خرچه والا د خپل پلان د کورو څخه نن دواغ ورته شوالي او څه خیرات کو او څه توفیق کو روان که حتی کله تنظیم چې هغه ته دین حلوس وي وکړه هغه چې وکړو غار ته ویونی ول پاتې پای کې دا یې عمل سوا د منځو د روزي تسبيحات تحمیدات نو او خرچي مخصوص الله یو سره چې می خاوت وي هغه چې په سبا شو ځان به ناشنا کړو کی ته بدن نشو ګوډې دی واغستې سچې به پکاو او تحقیقات به لیکلي خو چې سکی دي پاتې پرې باندې هغه جبار خر نه لري طلب کو تم ول حاضر اي وته وي اي ودن نه قربان شي زموږ کور مال تختول دي او څه په بازار کې وسته او غزه دي ایومی خا په یو کې په ښار کې واپس شمرور ته چړلې د چن پام ته خبر کړ چې بادشاہ خبر شوی دی دی الله ته رجوع کړه سجدي شروع کړي یې سمون تک کو کېنه تر خبر کړ په دغه وخت الله په دې دکړو او سر قرقي او سره سر ته پرته او سپیر راغي د دروازې په خوا کې په دروازه کې ناشته نو هغه تور شي هغه چې تور شي مطلب سپه هم بچو راو ظالم په طرف کې فاصله سره په دل سره به مندل غاټ نو دي دي وینا کو رسومانه طاقت او استوینو طاقت نو خبر سخت شو یو سړي ته کې طاقت دی بیا مونږ یې ستو هوډ نه وکنه نو موږ یې کړه موږ کنه دروازه بند کړه اپرې د جوړ لګي نه تم نه وشي دای قبر بیا د دې صدا شپلا ما قص الله ما قص الله وخت دې شی وطن مزر بني حاجی دې ځان راغی دې ځان راغی لکه ټول راغی متان تاسو کو تاسو ما تاسو کو الک زخر دې کیل دې خلکو نه خبره خام ابو زم خپل ما داخل بس نو دې نه وشو بار تقدیر سوش نور شي شي پکې مشته انهم فتيتم دا ځوانان دي دا یو سوال جواب آمنوا بربهم ایمان اور خپل سید دې سیدهم والنادر فی مصائب الله باندې وزدناهم هدن او زیاد کلی زرا تینگی دل پا ایمان مالی هدایتو امام بخاری رحمه الله اتا آیاتونه پیش کړی چې ایمان زیاتیږي او کمیږي یو آیت پکې راغلی وزدناهم هدن نو تبویش کافر ولا شو خبر په ایمان کې او تخلال په هدایت کې او خبر په ایمان کې ده دا غتر په جواب وکي چې ایمان ستوي عقیده ته هم وي اقرار ته هم وي عمل ته هم وي نو هدایت عمل دی او دا یې زیات شو ایمان زیات شو دا په دغه مطلب شو ولوتنا على قلوبهم تنوال او سن کو ظلمه تړل کړي قوه لهم بالصبر فلم تزحزها او اسفراق الاوطان مونږه ثابت قدم کړی نو هغه سخت هواګانې د وطن د پرې خودو د خځو د بشو د پرې خودو د نعمتونو د پرې خودو د نوم د پرې خودو سفروانه کله پاتې شو خزه پاتې شو بچی پاتې شو کټ پاتې شو بشتره پاتې شو هیڅ پروا نه کلک کړی ينشر لكم من ربكم برحمته الذي مفعول حذف شو او من فقاده جو ايت پر دا خبره ده کوم جنو چې الله بلا کار کوي نه کېږي دې کوم جنو او ظاهر دا د الله ملي اعتماد او دې غټ عمر دې په الله اعتماد کوي فقط كانوا علماء بالله الله يتهم اوس پکې له خبرې کو ابن كثير ګوري بل ګورا اوس وایي صبراني وایي منذر وجماعته ابن عباس زوانان دي زوانان ما بعث الله نبيا الا هو شاب الله چې پیغمبر نه ځوان را لګي ولا يؤتي العلم عالم الا هو شاب عالم ته چې علم ملاويږي نه ځواني کې ملاوي ځواني خشه دا پکې بل شو دا روان دي د آیت معلومه شو على حسن الهجره چې هجرت خشه دی د دین د سلامتیا لپاره او قبح المقام او ناکر رسول په دار کفر کې چې کی عالم یو مقام فيها چې الف اقامت نشي کېږي الا بظهار کلمه الكفر مگر الف کلمه د کفر ده وبالله التوفیق هجرت بکوم چې په دې پوهېږم چې په دې کلی کې زه خپل دین نشم ښکار کولای او التا بل دې خلکو نه بچم او دا کې دي اګه ښکار کولای چې بیا کوم اوس دا یو نقشه تکار کوي چې دې په غار کې څنګه دي وتر الشمس تاو د مخاطب یو ویلې به تنور لگا اذا طلعت چرایو خجی تزاور کجیگی عن کف اندغار ذات الجنین خی غارب بعض حضرات کو یا بغار دی جنوب توی او یا بغار شمال توی اکثر علماء شمال توی او چې نور راوخی تاسو په وخت کې نور نه کنه چې دا غار یو د سیغار دی نو مرته هم خامخ شي نو دا غار دا غار دغه طرف دی نو دی من په لوسه ولګي سوري اخبل شي نور ارت شي دن تبزي نور تب لیکن نور خدای نه نزي چې د سې خو نور مو مخامخ دي یا کدا سې نور مو مخامخ دي یا به سهار نه دن کیږي یا به مازیګر او چې داسي یا داسي نو نور نو دنه کیږي نو داسي نو به کوم مشرق راځي هم داسي دي اګه مغرب دي دي دي نور په دې یا په دې په دې طرف دي بدلو یا په دې شمال خو اکثر علما دا په شمال کې نو چې په شمال کې شمال چروخي دي هغه طرف دا ولي لکه دا غاخ خلا دا طرف ولي نو دا تر کله پول بیا چې پناکیږي نو غر نو مر دی خو هغه پور تر کله دا تر پوری نه را رڼا د نزي او سره د نزي نو دا پکې چل ذات الجمیل طرف د خل طرف تک د غار خل طرف دا غار چې ته د نکیږي نه غار خل طرف کوم یو دی دا یو دی چا پکې ویلي په کال کې یو ځل او چا د عاشورا ورځ ویلي نو داسې اړې راړی چې دا بدن محبوس شي ځکه چې عادت دا دی چې په یو ځای محبوس خرابي وکلبهم سپیدی باستن خورنی که زراعی خپل لیچه دا مټی دل وسیدی په دروازه د خلی باندې موضع الباب موږ ته درشل وایو وسید بموضع الباب او دنه او اسپه نزي والمراد بالفناء في التفسير شكل يقول فناء دي غول وتمو وسعن وتوسوك بالعقبة درشل ورتويلش او د سپین مراد څوک دی په حیوان معروف څه نه کنه سپین المعروف النباح دا بلان نه دي ولا سپین جوان اته په څه شو دي شاو دي بار به وشره هغه ته سامان سواري زمانه مې لګي زما د خلا دوستان خوخي بازار بشه دوستان څوک څوک یې نیو شپنکې باندې ولاړو او شپنکې وګړه مرګ شو سپي او څنګه مرګ کړی شو څوک د ښکار سپي دی څوک د ګرچیلو سپي دی او زمونږ دا چې سپي سره خو ناروا دي سپي خو بوتل دی ګوره څوک اقسام دي کنه چې کتابونه کتل احادیث کوي د ګرچیلو سپي ساتل روا دي د ښکار سپه ساتل روا دي په دې پوه شوي د ښکار سپه ساتل روا دي د ګډ چلو سپه ساتل روا دي دا هغه سپه دی چې دې کې څه د پېری او د ته نه من اقتنا قلبا نو سپه د سویدي نو د شافعین په عمل کې دوه قیرات کوي دې پرم کې اختلاف دی الا سوق دی دلته وایي سفیان ثوری او سره په کوفه کې من دغه عبید دی په دروغ متهم نو ایمان زره اوس اصحاب الکاف تکسو کسان جبانی چاوي زر دی چاوي د پران غوندې دی درک غوندې دی په خبر نوې سره قتمو دی ریان دی سو دی والله اعلم الصواب او وی و ابعد من هاي وسری پکې دا ویلو دي چې دا یو سره او ډوړې دې په خولې ورکه شعر دا تکلبه اصلي وي نو دا کلب نه دی دا پکې او بیا روان دي روان دي د دې مخباري کتابونو کې د بجلی امام دي دي خیالي کې نقل شوی دي چې ناقله صالح ګډ اسماعیل د جنت ته دي حیوانات مصحفن په جنت کې وي لیکن ولایت بما ذکر خبر کله چې حدیث نشته په اعتماد خبره دا وایي کړو څا وایي چې ایمان او عمل صالح دې پوښي خلاص دا روان دی روان دی په دې کې شي کوي دا مشهور شوی دا د اسې بجلت ته دي نو بل شیغان خپل زامن ته قلبي علیک دي چې د علی سپیشما جنت ته بلار شم ويؤمن من سما ذلك النجاة تاسو په شیغان نه قلبي علی بلکې نو کې یو دغه شی نواب دغه قلبي علی نو دایي شي چې دایي چې زوی یې دایي ځکه چې انت خو دې او داس نشته او داس نه سره کول شي نو نشي لا یو ته خو راشم هل هو ده وهل ده یو ته الله ته ورکړم مهمو الله ته ورکړم دې دوه نو خدای ما کړو دې الله نو هغه څه چې به وسه او د چا چې التمشه غسته سوچې یو غږ سره به ته یو هغه په خپل تفسیر کې لیکي ته یې مو پلان کې مو کنه تاسو هم دې ویل شي چې ګاډي وړي وایي په هر پوه شو چې تاسو هم سپیو نه وایي ها سپیو ولقد کرنا هغه چې مهران کې زما زاغه تا نن سبا چې والذي يميل القلب اليه عدم وجود من ان يوم فإنهم كانوا من ثلاث آيات كانت فدي حالت نشي الله دې درې تبي اوس خبر خالص شي دا وایي پیغمبر ته او پیغمبر خو دې له خبرې ذکر کوي او دې دې هیبه کې راځي نو دا اصل کې وایي هغه ته او غي ما او تاسو ليس مراد أفراد معينان يسلم اطلاع معاذ وکذالک باسو دقه موږ پیدا کړو لکه څنګه چې موږ کړو نو پیدا کړو یا تساءلوا بین خپل کول کې تاسو کی نو قال قائل منهم یو تنک ویلي چې مشر دی یا خرچه یا مخایا مسنا کم لبستم سور تاسو دی قال لبسنا یوما یوم او بعض یوم یا بعض دا کلمه دا او د شک پر یا بوردی یا بنی سو کوئی دا د شک من سي خبره ورسي اسو کوئی نه چې کوم وخت د کېدو نو سحر چې ګره پوت نه دا ما خام دي نو رسول بیا چې کوئی نورم سره دا په دې کې ویلي دا او د اضاف سره اولي ورس بیا وینا بیا په دې باندې ربکم عالمون تاسو واقف دي بما لبستم هاش تاسو چاته حل ونه وایو چې څنګه دې پنځه کسان شپږ کسان ناشتي او التدیدا چې حل ونه وایو اوس علماء نکتی لکه چې خبره کوي نو قرآن وایو نکتی وایو یو سره بوالي پیسې به درایکم المظلوم پیسې باندې نو په دې کې معلومه شو په حملهم چې سر ته په سفر دی نه ځان سره په معاش سامان وړي ګوره پیسې بل سره وړي او طریق الاسباب دا توکل خواص النبی او یو مدینه تی د خار تک لاغین فرسوس ته او بخاری می افسوسو فلیندرو لکل ایوها اسکا طعاما کم طعام پاک اسکا دی سکو حلال دې په وخت کې د مصانو کلمه دلالي کېږي شي دا یو قول کما راو سید مسعود ابن عباس سوق خنزیران دا ذکر کول سوق دا اکثر مالي شو غصبو تزور